همدارنګه دی پوښتنه کوي وایي که له یوسري څخه وي تر قضا سي د ادایي او قضایي په منځ کې توپیر شته که نه بعضې خلک وایي چې په قضایي کښې د دعای قنوتو په وخت کښې غوږو ته لاس نه پورته کېږي حضراتو ویتر که قضا سوله قضا هغسې واجبه ده لکه په ماخوستن کې په خپل وخت کې چې ادا د ویتر واجبه و قضا هم همداغسې واجبه ده لکن دا خبره صحیح ده چې دا ویتر که مراګرځوله په ماپښین کې په مازدیګر کې مثلا پر لس بجې د ورځې پر یولس بجې نو که چیرې خلق حاضر و انسانان و او ته د علي ترکې د ماخوستن او رفع د یدین وکې لاسونه غوږو ته وړې دا خلق در خبر سوه چې دغه سړي ماخوستن وتر نه دي کړي نو دا د تهمت په خاطر باندې کتاب وایي چې دا رفع د یدین مه کوئ اما که یوازې دا وتر کول راګرځول دي په دې بیت کې څوک نه وه بیا دا رفع د یدین وکړي همدارنګه هغه احتمالي وتر چې سړی دا فرضي لمونځونه راګرځي د عمر معنا دا ده که مو دوه رکعته نفل کول حضراتو د نفل نیت مه کوو که مو څلور رکعته نفل کول د دې مثلا د څلورو رکعتو نفل نیت مه کوئ تاسو که د قضاوت په کې کې کوي او ځواني د حیواني ده نو خدا څخه ډېر ځوانان بلکې سپېږري کسان شته چې لمونځونه قضا کړي دي په مردار جامه باندې کړي دي هغه یې فاسد کړي دي نو نن که مو دوه رکاته نفل اراده وه ولا الله اول دوه رکاته فرض سهار یا آخر دوه رکاته فرض سهار چې زما پر ذمه کوي الله اکبر څلور رکعت نفل مو کول د ماسپښین د لمانځ یا مازدیګر یا ماخوستن اول ماسپښین فرض یا اول مازدیګر فرض یا اول ماخوستن فرض یا د آخر د خوا ورسي هر من چې اول راوګرځي هغه پسې اول دی که هغه راوګرځي چې افات دی هغه اول د پایل خلنا شروع کی آخر فرض د ماسپښین چې د اصل فرائض د ماسپښین ستا پر ذمه دي یو یې د آخر د خوا کار دي هغه شفاعت څه هغه آخر دی دغه فعل ورولي نو په دغه د نفل په ځای کې هغه د فرض نیت کوي که چېرې یو وخت کې په ځوانۍ کې یا په سپنځرتوب کې د لمونځونه قضا سوي وه یا هم په مردار جامه کړې وه یا مو فاسد کړي وه هغه د فرض غالب هم په خلاص حضراتو نو چې د سړي پر ذمه فرض پاتې نفل ولیکي وام چې نو فرض د رسېږي دا نوافل پرېږده او که فرائض فرض نه وه هغه خلاص وه د نفل هغسې نه وځي دا نفل یې کېږي نو دا وتر د ماخوستن پر دغه طریقه هم داسې کوي چې یا الله اول وتر د ماخوستن ته زما پر ذمه آخر وتر د ماخستن که زما پر ذمه وي نیت به وکړي الله اکبر اما که دوه رکعته مو پوره کړی بیا به کښېني پر عبد ورسولو به ولاړ شي دا درېیم رکعت کې دا ډک رکعت وکړي اما رفع د یدې نو مه کوئ چې بیا څوک در خبر نه شي پوه نه شي چې دې ماخستن وتر قضا کړي دي دا درېیم رکعت چې مو وکړي بیا به کښېني پر عبد ورسولو بیا ولاړ شي څلورم هم ورځم کړي که چېرې وتر پر ذمه و هغه یو رکعت به لغوه ولا چا پروا نه کوي چې هغه وتر څه او که هغه وتر نه وه بیا نو به ترې رالازمېږي دغه نوافلو کې یو رکات درې رکات ته نه دي روا دا به څلورم ځکه ورځموي که چېرې وتر پر ذمه نه وه نو به دا څلور ګرد د نوافل وګرځي د ماښام په لمانځه کې به هم دغسې کوئ والسلام